یو الله را مدد کوي یو الله ته جړاو پر یادو کوي یا مخی صورت کې د یوسف علی السلام واقعا ذکر کړه چاغه جیل کې مسله توحید بیان کړي وا دیو جنا ورپسې راړو چې کجېلو او کو کولاو میدان خو انبياله مسالم مسلا نه د پرې خو دي ورم غړو جو دي امتیازات صورت دا صورت ممتاز دے بکسرت تنبیحات باندے دا داول صورت نفذ شرف دعا چې بغیر د الله نه بل څوک لایق درآمد کولو نشتا خلاصه صورت او تقسیم د صورت صورت درې بابونه دي اول باب تر آیت نمبر 14 سوار لسم اول باب تر آیت نمبر 14 سوار لسم دویم باب تر آیت نمبر 25 پنځوشتم دریم باب آیت نمبر 26 نه شروع کی تر اخره پورې سورات کې ادله ذکر کړي په ترتیب اول قسم ادله خالق لكل شيء هو الله پیدا کون کې د هر څه یو الله دی دریم قسم ادلا محافظ لكل شيء هو الله ساتون کې او محافظ د هر څه یو الله دی سلورم قسم ادلا ټول الله ته محتاج دي ملائک الله ته محتاج چې دا ذکر کی نو مسله توحید په تفریقی له دعوت الحق او بیا مثال ذکر کوي دا هغه چا چې هغه بغیر د الله نه بل څوک را مدد کوي دا چې ده لکه د اوبو په غاړه ناس دی او لاس یې اوږده کړي و اوبو راشي و اوبو راشي اول باب کې دا ادله په دې ترتیب باندې پیش کړي بیا بل باب شروع کی اول کې ترغیب ال القران الله غزا دې چې پورته کړ دي اسمانونه به دستنونه تو وینیا ویلرا بیس دنو اسمان اگور دا دور لوی چاہتو دار اللہ چا پیدا کرده جی بیس دنو اسمان دا اللہ پیدا کرده لگو گورا په یو عام کې وګورئ نو سوره قسمونه دي دا لنګړه دی او دا چونسا دی او دا پلانې دی او دا پلانې څو قسم دي پکې یو خوبانه خورمانه کې وګورئ څو قسم دي دا یو مالټا کې وګورا سو قسمه دا دا سنگ تر دا او دا موسمه دا او دا مالټا دا او دا نارنج دی سو قسمه دی خدای عقل عادت ذکر کو بل په میو کې جوړا دا چې جوړا ور سره نه نو میوه نه کوي د مالټو په باغ کې چې د نیمبو بوټي نیو نو بیا مالټي صحیح نه کوي کجوري خو چې هغه کې مذکر نه او دا هغه هغه بمبل په ګنی کو دی شوی هغه کجوره په خینا کجوره خکینا دا سه پار سګي جوړا دا وجالا بیا زوجین استین پیدا غړي په دې کې جوړې دوا دوا پټای شپې لاره پراز سمات شپرا ولی او رزو کا کی او رز راولی او شپروګه کی او ذکر کی بل په قیاس کی تنبیه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا دې کې دلایل دي د پردا قوم چې غي سوچ کوي چې سوچ سوچ کوي نو په دې دلایل پويږي چې به سوچ لري آسه خبر دی سوکوتن من سوک وئی سوکوتن نرے وئی سوکوتن نیر وئی نیر ون من سوک ون نرے وند دی خوا دی دا شمشوتای وند وئی شمشوتای وند اپلا بیا چې دینو پورې د بدراینا د ته چینو وند وایو دا ځان لا علاقه چینو وند دا پورې زمکا د ته چینو وند وای بیا مخکې ته نازي نو بیا میرې وندې ګدرګې وندې ګدرګې وته وای دا سیو یو وندونه دی بیا هر ون هغه جدا جدا دی داغه اثر جدا جدا دی بیا شګه ون دی ګایږي شګه زیات نه د شګه ون وي جدا جدا وندو نه یو وفي الارض قطع متجاورات دا هغه نږدې وړو وړو وندونه بیا غټ غټو می سمې ځان لا وندې سواد ځان لوړن دی بیا ګدون ځان لوړن دی په یو ځل کې نو یو ځای کې یو شي کیږي بل ځای کې بل شي سما کې مالټا کیږي سواد کې نه کیږي ښا په سواد کې مڼه ښا کیږي په سما کې خان کیږي د تر او د پلار یو مون دی د ګتر او پلار د یو مور او پلار نه پیدا ی العم سن ابي ونخيل سنوان وغير سنوان کجوره د یو مون والا جدا جدا مونډونو والا یو مون نه کله دوه کجوره راوتی او کلا د اره کجوري ځان له ځان له مونډي ځان له ځان له جړی یسقا بما واحد سکول شي په بو یو قسم باندې او ورا قومنګا باز زینا په باز په خوراک کې یو بوټي یو زمکلا یو بدی وګوره یو ځای کرل شوی دی یو کجورا د هغه میوه یو شان بل کجورا نو د هغه میوه بل شان یو کجورا دا او هغه نه چې کومې کجوري را اوزي نو هغه کجورا جدا ده آی دا جدا نمری بل بوټه داغه نه کجور راوځي آی دا جدا نمری کجور تقریبا سلفاز سر قسمونه دي دا فلانه دا او دا عجوه دا او دا مبروم دا او دا فلانه دا او دا فلانه دا نو یو بوټه دی دا یو هغه ځای دی زمکه یو دا او به یو دی هوا یو دا او دا کجوره مبروم کجوره کوي غټي غټي دا کجوره اجوا کجوره کوي توري دي وړي دي دا انقلاب چاره اوسه دی یسقا بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الاكل ورکو منگا باز دینا پا بازو پا خوراک نیک عمل چرته نه کړي وای په موږ دی عذاب راشي زه په موږ دی قیامت راشي وقد خلت من قبلهم المسلات او تای سره تیر شوی مخکې دین مثالونه د عذاب طریقې د عذابونو یقینا رستا له خاوند بخنی خلقو ته سره ظلم د دینا علا ظلم ما ظلمهم او یقینا رب ساده سخت عذاب والا ويقول الذين كفروا ودفن شبه کوي او زجر به انکار رسالت وایا کسان چې کفر کړي دي ولې ناراضي په زبان معجزه د طرف رب د زین رب د زنا انما انت منذر ولکل قوم حاد بیشکا ته یارونګه د پارا دار یو قوم لار خودو د پارا دار یو قوم یو لار خودون کې و هادي الله لار خود بو ترالېګ هغه بو تلار خیر چې دلیل او باندې پاتې نشي اول قسم ادله ذکر کړل خالق لكل شيء هو الله ورته وای دا میوه د بوټو په سرونو کې ته پیدا کې چا کې چې عقلی نو هغه به پويږي ويخرج منه حبه في رؤوسه وفي ذاك آيات لمن كان واعيا دې سرونو کې میوه پیدا کړي او چا کې چې عقلی نو هغه په دې باندې پويږي دا اسمان تا پیدا کړل اول کې سمد الله ودالا س کتا بدرای تا وګورا ولو تا وګورا نو دا الله چار رواني کړی دا چار چا پیر درنه ولې رواني دي پنځبیر د جزيره په شان دی دا ټول دلایل برا وګورا اسمان الله چا پیدا کړی تاوګړې او شمال ته غر دی نو مغرب ته بدرای ده نو مشرق ته نیر دی او جنوب ته را تاو شوی دی او پنځبيري په میانس کې راګیر کړي دلال ته هلګو ګوره کنه ودا ولید الله چاروانی کړی انګور تا وګورا سور خپل ګډه آیګه د الله خوږه او با چولی دی وتعالى س دیشنو شنو فصلو تا وګورا دا لچا پیدا کړی کجورو تا وګورا نو دا الله چا پیدا کړی دا سور پستا بوډا سړی هم پړې شي وګوره د مذهب نه خوګا نه دا کجوره تا وګورا دا الله چا پیدا کړی دا آغا چې کمی رحمونه آغا چې زیاد ای سو مطلب آغا چې کمی رحمونه آغا چې زیاد ای سو مطلب کلا کلا بچه د مور بګیډا لګه مودای ساری او زر پیدا شي شپږ و اتم یاش کې پیدا شي و ما تزاد اواز زیات ایو کلا بچه د مور په ګډه باندې ساری کال یو نیمه دو کال ای ساری کلا کلا بچه د مور په ګډه ډیری سار شي زاګ ابن مزاحم چې کلا پیدا شو نو دا غافونه او خندلې دو کال د مور په ګډه باندې سارو زګاز او ضحاک وایي چې پیدا شنو خاندل مشهور عالم دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دورو یو سړی راغی او حضرت عمر ته راپورټ وکړ چې زه بارو ما مسافر ما او ما دوه کاله بار تیر کړل اوس رالم د میانس کې نیم راغله او چې اوس رالم نو زما د خزې په ګډه باندې بچې دي زغه دوا کال او معنا او زما د خزې په ګډه بچې دي هر ظاهری خدا معلومی ده چې هغه زنا کړی ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راجم کوي حضرت معاذ ابن جبل هغه ولاړو نو هغه ورته نه صبر وکړي چې بچي پیدا شي بیا په حکم کوي ایوی ډیر خدا چې کله هغه بچي پیدا شو حضرت معاذ نو عمر با لا چویو شیعه راولا کې د نوغې دی جوړ کړه لولا علی الله لک عمر حالانکه دا مقوله لولا علی نه ده دا د لولا معاذ الله لک عمر حضرت معاذ هغه ډیر فقی او ډیر پویو یو سړی وای زه جامع مسجد دمشق درالما فائزا فیه سلاسین گهولان من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم پای کې دیرش کا سبډاګان دا صاحب د نبی علیہ السلام نه ناسو جامع مسجد د مشک دیر شکا صاحب بډاګان صاحب ناسو فیضا بیم شابون اکال لینے نے براق سرایا چه میو قتل پائے گیا او الگ ناسو دانور بڑاگان دی مشران دی او یو پکې یو ځوان الګ ناستو اکاله لینې نه برا کو سنایا چې دا وخت کې تورې سترګې وي او تک سپین سپین غاښونه و خيستا ظلمه په کې ناستو تورې سترګې او سپین غاښونه پړګیدون کې غاښونه و چې کله به یو مسله رااله نو دای باغه مسله چیړ کړه دې ټولو چې کله دای په بخه باسو ک نو هغه ځوان ته به واپس کړه چې ته په کې سوای نو چې هغه به سوي نو ټولو باغه ومنله دا خبره هغه ټولو ومنله راوی وای ما تاسو کو چې الک سوګ دی چې دا ټول مشران د خبرې ته وګ دي نو ما ته ویل شو هاذا معاذ ابن جبل دا معاذ ابن جبل دی داغه خبره هغه ومنل شو دا ته تقلید وای نو چا به ومنل دا خبره زکه ډیره مضبوطه وا مدلله باوا فقیو عالم الغیب و شهاده پوه دې په پټو بخارو الکبیر المتعال لوی دې په ادوار صفاتو اوچت دې د خیال مخلوقات الله دار چا د خیال نه اوچت دې ستا خیال هغه وطن رسی کیفیت تا وسواء منکم من اسر القولا برابر دې تاسو نه سوچ چې پټه خبره کوي او جار به یا پتی زوی دې خبره لا الله ته ټول معلوم دي که څو پټه خبره کوي او که خارا ومن هو مستقبل بالليل وسارب بالنهار عالم به کل شین هو الله پویا پار سبان دی او الله پګېډا کې د هر زنانا کنر دې کما دا پار سپویا زیما الله وای ډاکټر هغه په الټراساوند معلومای بغیر د اسباب نشي معلوموله او الله تبید اسباب معلوم دی یا کاغه الټرا ساوند وګي نیک بخ بدبخت نشي معلوموله الله ته پته دا چې دا نیک بخت دی کدا بدبخت دی دا ډیر عمر خاوند دی کدا د لګ عمر خاوند دی له معقبات من بین یده و من خلفه در اوس بیا حافظ لكل شيء هو الله انسان لا الله ملائک مقرر کړی دي د نامخ کې اورس رواني او ساتي دلارا په حکم دا الله کدا سه نه شیطانانو پیریانو بد خلکو نار سره پټ کړی وو والا ملائک مقرر کړی دي نشي پټوله درنه له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله شیطان پیر هغه در نه پټول نه شي ځکه الله ملائک مقرر کړی دي او هغه حفاظت کوي کله کله په کور کې خزغلای یا بچی غلی نو دی ویره جی پیریان دی من کرا او غلا کوي پیریان را باندې مسلط دي پیریان والا را ور پیریان کور پیریانی له معاقبات من بین یاده و من خلفه یا فذونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقومنا یقینا الله نه بدلی حالت چې په یو قومي ترغه پورې چې بدل کیا غيو هغه احکام چې دوی باندې لازمي دا الله احکام بدل کی نو الله په بیا نعمتونه بدل کی چا چې دا الله احکام پرې خودل نو باغی دا الله نعمتونه بند شي او جدا الله احکام ادا کې نو الله به نعمتونه در باندې را لېږي دا سچ کیږي دا د عمل د لاس کیږي په افغانستان کې چې کله نادر شاه راغی هغه اول نادر شاه هغه ظلمونه شروع کړل نو دا زمانی او ماتلو شامت اعمال ما صورت نادر گرفت شامت اعمال ما صورت نادر گرفت زمگا بدو اعمالو صورت نادر نیولے ناکار حاکمان د ناکار اعمالو دلاسه مسلط شید الله تروزا چرته هم دغه قوم حالت نه بدل کړي چې ترسو هغه په خپل خپل حالت نه بدل کړي دا مطلب دی دا نه چې تقدیر نه انکار دی خود دې احکام بدل کی دا الله عذابونه پراشي حتا یغیرو ما بیان حسیم تراغی پوری چه بدل کی دی آغا احکام چه آغا دی باندې لازمی الله بیا احکام خودی وی دی دا الله احکام بدل کی نو الله په دی باندې عذاب راولی چا چې دا الله احکام بدل کړی نو باغی باندې بیا عذابون راغلی سوره روم یو سالو اختمایات وګورئ سوره روم آیت نمبر 41 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ظاهر شو فساد پوچاو دریاب کې بما کا سبت اے دن ناس په سبب دا هغه چې کړي لا سنو خلکو او چاو دریاب کې فساد راغی د خلکو د اعمالو د لاسا لیزی قوم باز الذی عملو لعلهم یرجعون فارضو فارسلنا علیم سیل الارم اعراضو گوئی دا اللہ دا احکامنا فارسلنا علیم سیل الارم راو لے گا منگا پدی باندی سیلاب دا بد مضبوط دی اعراض اکا احکام مات کرل او منګا سزا نو ورګو مگر نا شکر تا د دې اعمال خراب شي من په عذاب په یو ملک چې عذاب راځي اعمال الله سا وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون دې استغفار بریدي بد اعمال شروع کی نو الله په عذابونه شروع کی نشته دی واپس کېدونکي هغه لرا نشته دی واپس کوونکي هغه لرا او نو ویلي لرا بغیر د الله نه میوال سوک مددگار سوک معاون هو علی الرجل اذا لا یابی وعلى الرجل عرب هغه وخت کې وای چې کله ځان چاته نږدې چې دې په امدادو کې دې په اخلاص کې والذي يريكم البرقا خوفا وطمعا وصلورم قسم متصرف في كل شيء والله چار گلے ذکر کړه خالق لكل شيء والله عالم بكل شيء والله حافظ لكل شيء والله اوس وای متصرف کل شی نو الله متصرف هر څه کې او الله دا الله غزا دې چې غي تاسو ته پړک بوک د پارا د ير یو د تامي ير د مسافر چې دی و یرا ځان آبادای تور سو ما وریا درانه دا باران راغې نو دې قدم تیز کی چې ځان آبادای تور سو تما د مقیم چاو یرا باران به وشي موسم بخشي وینشه او صاحب استقال او چتای وریا درانه درانه پستاین دا الله باندې لګیا دا رات فرشتہ دا الله حمد ثنا وای وریاس شړی چابک ور سره یو او شړی دې یو مل دا بل ته بیاي او دا الله حمد ثنا وای دا ګړ ګړ شروع یو او دا الله حمد ثنا وای رسای په دې سره چا تا جوړ دا الله وهم یجادلون فی الله او دای جګړه کوي په دین د الله کې وهو شدید المحال ادا الله دې شدید المحال سخت تدبیر والا سخت عذاب والا عرب وی محل بالرجل اذا مکر بی کله چې یو سړی خلاف بندوبست جوړ کې وی محل بالرجل دې سړی ته چل جوړ کو محل بالرجل اذا مکر بی نو معنا دا وهو شدید المحال او دا الله دې سخت عذاب والا له دعوت الحق دلائل ذکر کړ اوس مسله توحید ته تفریق کړي شیخ القران باندې دې الله رحمتونه وړيږي وی زوما او زما سره بل مرګره زما مرګي چونګې ریل نا وخت رات ما سلطان ا مرګري لا خوب ورته نو هغه تماوي تو دشا او زما له کتاب ګورم ما نوې کتاب اغسته اتزاع صراط مستقیم د امام تیمیه نو ما یې راز په کتاب ګورم مرګره ودش او زه کتاب ګورم مطالعه کوم شپه په دې کې نا صاحب دا مرګره را پاسې ده ما ته یلا دعا وغواړه ما سوي دا څل در باندې وشو وی خبر پر دعا وغواړه به ما سب وای سر وی دعا وغواړه ته پر خبره خلک هغه راځو کې حاج لتل ما د اجازه دعا وکړه چې الله موږ دواړه حج لګو من دعا وغوښته وې دې ما ته وایي چې ما په خوب کې الله ولید خوب کې الله ما ته وایي چې ګستا دا مرګره دعا غواړي نو زه قبلو ما چې څه دعا غواړي زه قبلو وې ما زکه تا ته چې الله دعا غواړه شهر قرآن اتزال شرات المستقیم باندې غزای کې لیکلی هم دي چې دې راي کې ما مطالعه کولا وی باغ کال بیا الله موږ حج له بوتلو دواړه ازم یو روپای ورنه لګی دا ولټرا ته فائدہ وشو مرګر لا تخفیر راکړي چې کوم من سره په حج کې وو او هغه دا واقعا دا چې موږ بمبای ته لاړو بمبای نه بیا خیر امام مطالعه کولا بیا دا مرګره ودده را پاسې ده او دی کې ریل گاډي راغی بارانم شروع شو زاو دې ریل گاډي ته وختو چې دا ریل روان شو نو چې موږ وکړو نو هغه د فوجیانو ډبا وا فوجیان به کې ناستو فوجیان به کې ناستو د فوجیانو ډبا وا او هغه جنگ لا روان او دا فوجیان خو مشهور ده وي کبا کلی کنه نو هغه دروازه کې موږ ودرېږو ریل ګاډي روان دي او پدې کې او سپایي راغې ما ته کوچا دغه سپایان یې کم کړی مشه افسران یې غي به کوچا به ما دای چې ریل گاډي روان دي اوسم کې کوچو او خیر دې موږ غلط ځای باندې را خاتلیو مخکې سټیشن کې چې ریل ودرېږي موږ کوڅو بلې ډبې ته پور شو دی وای چې نه نه کوڅ شي او دروان ریل ګاډي نه موږ څنګه کوڅ شو باران وری ما موږ غسم بار ولاړو پدې کې دن نه دای سره چې کوم افسر وو هغه لا आवाज ورکوي سړیا پرې د خیر دې ولاړ دی کنه هغه موږ پرې خودو باران وری او موږ دې دروازه کې ځان انډوال کړي په دې کې دای روان دي یو فوجي غزل شروع کو دا زماني او غزلو هم مزار محمد په مر جائنګي دا یو قوالی وا د جګه شروع کو ما ته دا څو کا د دا مرګره ما ته جوړه چې خدای ته وګوره او دې ټیم ته وګوره ته اوس مسله خامخا کې وی ما لازه په ګډه ډا ورک چې پروا مو کو ګډه باندې مړ شي زما به ځان قربان کې موته و به مور شي ها وی ما دې ابصر لا आवाज ورک چې خدا غزل غلط وي او دغه وخت کې وزیرستان کې وزیر مسیتو بغاوت کړو د برتانی حکومت نه او دا فوجیان لګل اغه پسې وزیرستان ته همای دغه دا غزل غلط وي ودا افسر ما ته وي چې تم گویاو ته دمه کوالای والای ما چې آو وی چې دا کو کوندو ګال راځه دغه مولا له حسن ځای نه ور کوي کنه دم له ور کوي هم مولا له نه ور کوي دم خوخي هم مولا یې بزي شي دا دې قوم فطرت دی ها چې څه خبره یې بده په مولا راړی خبره په بل راړی وې ما دې جهل راشه او زما لا مرګره تک زیاړ شو چې اوس خو دلانجه جوړه دی خو به جوړی خبره هغه ما ته ځای ما برابر ک وی چاله دې راکینا ولا مونږ ته غزل وایا ایماج بالکل چې ځای برابر ک وی چې شروع کو ایما شروع کړه ہم مزارے فرنگی پہ مر جائیں گے خاص مسلم وزیروں کو کٹ لائیں گے مطلب خداو من با د فیرنګي په مزار ځان وجنو ا مسلمانان وزیر مسجد با وجنو او غیوالا لو چې ما دا وی دا په دای رادو ودا فوجان را ببر شو ویني وې کته ورته دا او د پمنګ راځو د مولا دې دای را ببر شو را پاسې دل هغه افسر ورته وی صبر وکړي وې ما ته وی چې مولا خو ته هو دم نه یې خو مولا خدا وای دا دم دی ولې ځان ته وی وې ما دا دم مې زکه ځان ته وی چې زما خبره ته سو غوږ نګدي د دم خبره ته غوږ دي ما چې تاسو غوږ کېدای نو زما خبره وکړه وی او کارو کا کنن چې مولای نو خیر دی مسله راتاو کا بیان راتاو کا یې ما چې ښا ما ترخت قرآن زړاندو قرآن مجید می راوانستو او ما سوره رات شروع کو دا دلائل وام مسله په تفریقم له دعوت الحق پدې کې شپه د نیمه نواوخته اذا افسر ما ته وای چې لږ صبر وکا روټای خرو او بیا به موږ د مساله کې ما ډیره خلا ما بس کړه دای ډوډای را واغسا او د فوجیانو د سپایانو دغه خو بیا انتظام ډیر برابرۍ پولیسو هغه غریبانو له څور نه کوي د اکثر د ریړې نه او د ګاډای نه بیا خوراک کوي او فوجیان چې کم ځای کې سپایانو مينوي پسې راشن راځي نو وی چې دای کولاو کو دا غوخي دي اډو کې دي چرګانو ډوډۍ یې مزیدارې دوی چې راځي چې ډوډۍ خوري ما چې زه خو نشم پړې زه خو کوم زه بیا بیان نشم کولې زه خو لګاوم دې ډوډۍ خورم او هغه مې خوړلې ده زه دورا خوراک نشم کولې او زمارا مرګره ځان سره کینوي مرګره کینو مرګره خو خوراک کوي او دا اډو کې راکاږي ډوډۍ چې خوړې شو هماته دا مرګره مستړې ده کدلا په برف باندې ځای ورکه چې دی وتی شي ویجاله وی برف ورته وزګار کوي بره په ریل ګاډي کې او تختمون دي برف ورته وایي آی وې د تا برابر کا او دې بر لاړ پرې وته ما ته په یو سرګه ګوري ریځه وایي چې وای او زه ما وځای مونږ وې ما بیا قران شروع کو او چې سار کې د نو ما سورې رات لا ختم کړي نو او ټول شپه د جمی شپه وا باران ورید او ما سورې رات وی ادي فوجان جړل بیا لارې جدا کې دي او میاوالی ته اطلاع او بل بیا وزیرستان طرف ته جدا کې دا چې هغه ځای له ورسېدو ریل ګاډي ودرې ده ودا افسر او لاس پایان ما ته په جړا شو جی مونږ ته دعا کوا چې الله موږ د ایمان سره دنیا نه کوزي او موږ نه که څه ګستاخی شوی معافي غواړو ته خپه نشي هر افسر یو سپای دی ویل منډه کداو کتا سټیشن کې سفروټ میوه راواله ا زمانہ کې کریټونه نو ټوکرای بوي د میزری دو ټوکرای میوه راوغستا چې موږ ګرځېدو چې دا یو استاد یو دې دې مرګري دا ما دای چې زه خو نه عالم او چې نه دا استاد وی ما ته واغستا او مرګري له ورکړه چې دا دواړه ټوکرای می وستا شو وی ما غتوی مرګري دا چې ما تا ته نه وی چې توحید نه بود گنج خدا بود توحید نه دا دا الله خزانه ده مذهب په ځان قربان کم خطبه په مور شي زوا په ځان قربان کم خطبه په مزه یو کې ټول اشوای ما سوره رات ویلو او غي جړل دلائل ذکر کړ خالق لكل شيء هو الله پیدا کوم کې دار سه یو الله خاص دی الله لا بل درشتیا نو دې کرا مدد دې را مدد کاو د جناو فریاد نه به شرف دعا له دعوت الحق خاص دی الله لا بل درشتیا نو دې کرا مدد اوس مثال پیش کړي وجه غیر الله را مدد کئی دا سیده اللہ کدو بو بغاڑا ناس او آواز کئی و او بورا شئی و او بورا شئی او برات لے شیر دخلیلا سنگ جاگا نشیرات لے نو غیر اللہ نشیرا مدد کی دے وما دعاء الكافرین الا فی ظلال پیرانی پیر جلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ وئی لار گمراه شو چې بغیر د الله نه بل چاته را مدد شوی ولله یجدو اوس بیا دلایل شروع کړل بل باب او پدې کې بیا دلایل په جدا انداز باندې چې ټول الله ته دی محتاج ټول الله ته سرب سجود ولله یسجد من فی السماوات والارض الله ته تابعدار دی هغه څوک چې بر دی او کتا که خوغه وی او که په زور باندې چې کیشتای کې راګیر شي بیا الله را مدد کوي لا یملکون علی انفسهم نفع ولا ضر واقدار نزان لا د نفع او ضرر سوره فرقان آیت نمبر 3 وګورئ درې میات التم وای اتلا سما سی بارا سوره فرقان آیت نمبر 3 ځان نه مرګ لري نکړې شو ځان له ژوند ډیر نکړې شو ولا یملکون موت ولا حیات ولا نشور او اقدار نی پاسې د قبر نه قبر نه نشي پاسې دې ولا یملکون موت ولا حیات ولا نشور واقدار نی د مرګ واقدار نی د ژوند واقدار نی د پاسه روز قبر نه قبر نه نشي را پاسه دې اختیار نشته وسه نشته محتاج دی او عاجز دی الله تعالی قل هل يستوي الاعمى والبصير انزل من السماء ماء اوس مثال د مسالې مثال د مسالې دا څه دی لګیا اوچ ملک دی او باغی باندې الله بارانو کی داغه باران سرا چې هغه په غرونو باندې وشي نو د غرونو دا وب دا یو ځای ترا غونډي شي خوړونو تراشي اپ خوړونو کې راو بهيږي نو دغه وب چې خوړونو کې راځي خاور او خزل او دا ځان سره راوالي پکې سره او سپینوم ځان سره د غرونه د قانون لراړي دا وب چې را رواني او دا سیلابي یو بل سره جنگیږي نو زګونه جوړ کی سپین زګي اوچتی او داو بچ را رواني نو په لار د دې اوبو اړخونو ته چې کمی سړی دې مارانو لړمانانو کړي هغه کې پراته نو چې هغه ته وبلړي شي نو دای راوځي نو په دې سیلاب کې هغه ماران لړمانان هغه ور سره روان شي زګومي دا ماران لړمانان وي دا خړې وبومي او دا په کته باندې راشي کته او ته خلک ولاړی الکان ولاړی لخت ور سره چې کله دا سیلاب را رواني زموږ دا بدرای چرایشي الکانو څنګه لختي دا ماران بکې را رواني نو چې دای اړه ترازی نو الکان په لخته و یو وجنی یمان دی الله وبخي او رز شپک ماران وجلو په یو ده پاړ ګلاړو چې مار راته مړو به اړه به غورځو دا مارانی په لختو وی او وجنی او دا ماران دی وبورا په مخه کړی نو دایو غوسی نو دا سر وی او جب وی او دیار تر رواني نو دا ماران خلق اوجنی یا سسړو تولو دی او پټ شي او دا خړې وب اغام یو ورځ دوی اخت نشي ازغونه یو ورځ دوی هغه وچ شي او داغه نه بعد سپینه وب پاتې شي اسپینه وب هغه بیا خلک سکی او د برنا چې د سیلاب کم سر سپین راوړي زرګران به کی چریو کی چری زرګران کوي هغه شګي چاڼي او دا غین هغه سر زر وباسي هغه سر زر ته نو باسي او دا غین بیا زیورات کالی جوړ کی هغه کالی زیورات دا غین درونه جوړ کی نو هغه د خزو په وګونو کې راز وړاندي بالای دې نه جوړي کی وګونو کې راز وړاندي لا ګټه او زنجیرای ته نه جوړ کی نو دای په سینه باندې پراته یو ا ټیکا ته نه جوړ کی نو هغه په تندی باندې زړه زړه زړندی ا ټیکا هغه په تندی باندې را ژوند کړی او ټیکې د اوربل په منارو کې خې پاس دی ازړان په مورانو تعویذ نه دی نو تندی باندې راز وړاندې نو دا زیورات د زنانو په بهترینو ځایونو بیا پراته یو دغه سی یو ملک اوچ دی او پای کې مسله چانه دا کړي نو چې کله ته مسله بیان کې داسې لکه باران چوشي او د مسلې سره د باران سره سیلاب راشي نو دغه سي چې تما سره بیان کې سیلاب براشي دا جلسه او جلسونه به شروع شي ستا خلاف او څنګه په هغه سیلاب کې مارانی او جبوي دا چې په دې جلسو او جلسونو کې دا ناکار مولیان ناکار پیران دای با جبا وای ارا روان به وابي دي وابي دي پنځبيره دي فتو په وکي ها دا نه مني دا نه مني عجب به وای ځوانان به الله ستا مرګري کی هغه به دا کمیا وې دا سی ویلي دا سر سر به ولا وای او دا سی به وتختی چې بیا باندې ګټه ګوري نه بسا مګوري اخبي واو باسي او تختی با بیا دا سه به وای سبا سړو تولونوزی مړه بشي سبا او تختی او څنګه چې اسپینه او په پادشي ستاغه اصل مسله د قران هغه په پادشي او څنګه پای کې هغه زیوراتی قیمتي ستاغه قیمتي مسائل چغی ته خیر رسید آب پاتشی او څنګه هغه زیورات ولا زنانا په بهترین ځایونو باندې ځای ورکی طالب خلق د زړه په پاسه ځای درکی تا به سترګو تور وګرځي څنګه هغه زیورات هغه بنگلی هغه درونه هغه ټیګا چا و زنانا او بهترین ځایونو باندې پراتی طالب خلک د زړه د پاسه ځای درکې او ته ما سلا بیان کا تا ته به فائدہ ضرور شي مثال زګه پیش کړي انزل من السماء ماء مثال د مسلې په شان باران دی چې ورای د باران باران فصالت او بیا تم می قدر یانو بیل گاڑی په خپل اندازا فاطمه لا سیلو زبدر را بیا نو پورته کی سیلاب زګو چت شوه څنګه هغه زګي په بو کې او متاع زبد مثله د پارا د لټولو د کالو زیورات یا نور سامان زګ دې پشان دې باندې څنګه دا زګ د برن راوړی دغه سي دا سره او سپینه دا سره او سپین لا زنانا په بهترین ځایونو باندې ځای ورکی او هغه قدر دغه زستا قدر او عزت تعالی و د زړه په پاسه ځای درکې او تا به عزت من کې ویټی کې د اوربل په منارو کې خې پاس دی ازړان په د مورانو تعویذونه دي دا در باندې ډېر خلګي ومما یوقدون علی فی النار او دا غسنا چې اور چي دی هغه باندې پور کې د پارا د لټولو کالو یا زر سامان دې زک بشان دې باندې کذالک اضرب الله الحق والباطل دا رنګ بیان نه الله حق او باطل او فدیه ورکی په دی باندې نو قبول باندې شي دای نه ما تو کو بلا مين سره یو نس کې تیر شویو سلور پنځو سمات کې اولائکا لهم سول حساب دا کسان جی دی لده بر حساب او زای زای دی جانم و بیسر میاد او بدا بی چونا دا جانم او من یعلمو اس بیا دلائلو الذين يفون بعهد الله هغه سان چې ګرواله کوي په احکام د الله عقل مند چاته وي او خيار هغه چا دا چې دا الله احکام پورا کوي چې دا الله احکام نه پورا کوي غډیر به وقوفه دي روزي و خوريه دی وای دا ډیرو خيار دی مو زبا نه کوي دی وای دا ډیرو خيار دی لکه د ګډي د لومب ور سره سټین ختی او دا ډیرو خيار او دا څه کم عقل بچي سړیا الذين يؤمنون بعهد الله آګه سان چې ګورواله کوي با کا مزا الله ولا غذون الميثاق او نما ته وعده لرا وعده بندګی راي والذین وکل من دا کسان دی چای پرواله گئی باغا چو کم کړه الله پاغي باندې ادا کولو او یری دا الله نه او یری دې بده صاحب نه والذین صبروا او عقل من دا کسان دی جګی صبر کوي د پارا د لا ټولو زره دا منتیا دا الله واقام الصلاه په باندې کوي د مانځه او څوک چې نه کان وی نو د پلارانو دینا او د بی بیانو دینا دا اولاد دینا او ملائک به داخلي په دای باندې د هر دروازې نه هغه چې چا د خدای کتاب ته ناس دو احکام منلیو پلاران به الله ملائک ورته دعا کوي پلاران به الله الله جنت ته بوزي خ مین به الله جنت ته یو په کې آس کوي بل به یو ذکر کوي بی بیان به الله جنت ته بوزي خاوندان به الله بوزي اولاد به الله بوزي مور خپلار به الله بوزي والملائکه یدخلون علی من کل باب او ملائکه دنګي و دای باندې هر دروازه نا سلام علیکم بما صبرتم ملائک به توي سلام علیکم سلام جادی بتاسو سب دای چې تاسو صبر کړو صبر کړو کله ګلاړ وي په مسالې فنه ما بدار سخه سره انجام د اخرت او هغه سان هيان قذونا د الله چې ما ته یو وعده ده الله پس د کلاګوالی د دینا چې په جبه د انبیاو الله دا یې کلاګواله کړې ده ويان قومون ما مر الله بي او پرې کیا چې حکم کړی الله پاغه باندې د ادا کولو ايو صلا ايو ادا ويفسدون في الارض او فساد کوي په ځمکه کې دا کسان دي د لعنت ولهم سوء الدار او د بد انجام الله يا صدر رزق الله فرا غیر رزق چاله چې خوشي او تنگ ایو وفرحوا بالحیات الدنیا او خوشاله شدی په ژوند دنیا باندې او نه ژوند دنیا په مقابله د آخرت کې مگر سکا ويقول الذين كفروا زجر ويا غسان چې کفر کړه دې ولې ناظری بدوان دی او معجزہ د طرفه درب دنا وایا یقینا الله اور د گمراه وي بچا باندې چې خوغه شي او توفیق ورکړي خپل طرف ته هغه چاله چې غراګر دی الله تعالی الذين امنوا وتا بدل من انابنا هغه کسان چې غي ایمان راوړې و تد بینو قلوبهم او مطمئن شو زړه دا الله په کتاب به ذکر الله دا الله په کتاب ذکر د قران نوم دی هاذا ذکر مبارک انزلناه ذکر د قران نوم دی چې دا الله په کتاب زړه مطمئن شو وهم یکفرون بالرحمن او حال لار جدائی کفر کئی پا مہربان بادشاہ قل وربی لا الہ الا ہو ویا دا اللہ دے زما رب او نشے آجت سر کون کے بغیر دے اللہ نا پا دے اللہ بانز زان سفارم او دے اللہ ترو جو کوم ولو ان قرانا سيرت بالجبال زجر بانکار القران چې دای قران نه مني کار څه وشکو ګورونه روان چې وای چې دا قران اشتیا بیا هم دای نه مني که زمګه ټوکړي شي او دا غین आवाजونه راوي چې دا قران اشتیا بیا هم دای نه مني کمړی خبر یو کی چې دا قران دی اشتیا دی بیا هم دی نه مني دا داسې زدا غستی دی انا دا غستی دی ولو ان قران سیرت بالجبال کچرتا قران روان کې شي بدی باندې غرونه یا ټوکړی شي په دی باندې زمکا یا خبرې وکي په دی باندې مړی کول ما بیل موتا گویا کړی شي په دی باندې مړی بیا هم دای نه مني بل لله الامر جميعا بلکې الله لري اختیار ټول اولم یاس الذین آمنوا الذین امید شوی آګه سان چې ایمان راوړې ده الله یشاء الله کو خو دا الله لا دن ناس جميعا توفیق به ور کړو خلق ټولو لا ولا زال الذين كفروا او می شویا کسان چې کفر کړي دا تشریح کوي د ما سبقا ولقد استهزئ برسل من قبلک تاکي سره ټوګه شوی انبیا او پرستان په خوا ستانه مخکې انبیا او پر ټوګه کړي وي کتا پورې کوي نو خبره فام له ذل الذين كفروا نو ما مولا دورکا کسان لا چې کفر کړو بیا میونی ول دای فکیف کان عقاب نصرنګ و عذاب دا غي عذاب نه لګو ګورا او من هو قائمون علی کل نفس بما کسبت اوس بیا دلائل شروع کړل مخی دلائل ذکر کرل وللہ یسجد من فی السماوات والارض وا الله د دې سجده نه یاد الله د سجده کوونکی دی کبر دی کښتا ټول الله دی تابعدار سوري دا الله دی تابعدار سور استاد اختیار دا الله بریلیان وی د نبی علیہ السلام سور نه وو نو هغه نور وای حالانکه هغه غیان دین هم ندی خبره چې د نبی علی السلام سورې وو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وای کنا فی منتصف النار اذ انا بذل رسول الله صلی الله علیه وسلم منګه غرمه ناستو طبقات الکبرى د مثال ذکر کړي منګه غرمه ناستو چې دغه نبی عليه السلام سور راخ کار شو نو وی نبی عليه السلام راغې سور استاره تا بيدار دي الله سور استار سو تا بيدار دي الله اوس بیا ادله وګرځول لای الله لری صداران قل سموهم وای ور د پیغمبره سموهم تاسو نمونه یو خو دې دیتا الها تاسو ته الها وای تاسو ته نمونه یو خو دې صدا بابا د بازو ذمہ دار دی دا سرخو کی ذمہ دار دی دا زیړی ذمہ دار دی دا خو تاسو الله دا نمونه یو خو دې الله خو نه دی ویلي نو دای ته تاسو علی هوایی کنا تاسو وای چې الله زمونږ د حال نه خبر نو موږ دای ته وایو او دای به خبرې ان تنبیونه یا خبروي تاسو الله لرا د دای په واسطه بما لا يعلمو في الارض پاغه سبانه چې الله ته پته نشي زمکا کیه تاسو ای چې الله ته پته نشته نو زه بابا ته وام او دی به خبره یو ام بظاهر من القول یا بظاهر وینا باندې لهم عذاب جهنم فی الدنیا لهم عذابون دای لرا عذاب دې په ژوند دنیا کې او عذاب د آخرت ډیر سخت دی و ما لهم من الله می واق او نو ویلې لال طرف دا الله نه سوک بچ کوونکې آیت نمبر 15 پین لسم وګورئ سورہ محمد آیت نمبر 15 پین لسم شپږشتم سی 12 مثل الجنة الذي وعد المتقون او نور یو علی به وی د پایو چې نو وای به دل شه خوانداغي وانهار من خمر لذت للشاربین او نور یو علی به شرابو چې خوان بورګې شګون ګوتا وانهار من عسل مصفا او نور یو علی به ګبین صاف دا ولی به رواني والذین آتیناهم الکتاب اوس ترغیب ال القران ورګی بیا آګه سان جو ورګره موږ د ایلره فهم کتاب یفرحون بما انزل الیکا خوشالی حاصلی پاگا باندې چرا لګل شوی تا تا په قران خوشاليږي چې قران وای نو خوشاله چې قران اوري نو خوشاله یفرحون بما انزل الیک خوشالیا سلی با جرا لګل شوی تا تا او باز د ډالو نا هغه سوګی چې انکار کوي د باز دینا قل انما امرتو وای به شکا ما ته حکم شوی دی چې زه عبادت کوم د الله او شریکونه ګرځوم د الله سره څه شي اله ادو وی له ما اب دی الله اله ادو دی قران دار غوال مخلوقات وی له ما اب او دی تر جو کوم دی تزار جو یا اله ادو دی الله دار غوال مخلوقات او دی الله تزار جو یم الله ما شاء و یثبت لره کوي الله چې خو شي دا الله و یثبت او کلا کوي الله پزړه موهي دینو کې شب ما شاء یعنی یم الله ما شاء من شبهات شرکیه امام غزالی المستصفا کې معنا کوي الله غ شبهات شرکیه د زړه موحد نه لر کوي اولم یرو ستا کار رسول دی ته بیان وکا منل او نه منل ستا کار نه غي حساب بز کوما اولم یرو آیا دای نګوري مگر لګاو زمګه تا کمو وین غیر چا پیرنا غیر چا پیر اطرافنا څه مطلب موحدین پیدا کوو اورورو موحدین خوریږي او زیاتیږي او مسله توحید اگر ورو خوریږي موحدین زیاتیږي او د مشرکین ځای رکیږي او موحدین را سره ځا هغه الله دې رہی را سره سیوا کیږي موحدین نو معنا دا وقد مگر الذين من قبلهم کستا خلاف بندوبستونه کوي نو کوي دي کنه تاکي سره تدبیر کړوا کسانو چې مخکې ځای نه وو فلله المکر جميعا نو الله را اختیار تدبیر ټول دی څه مطلب دې تدبیرونه کوي الله ته پته دې څه شي کوله انهم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا دیو ملا غی ته وی ها چې سره مرا بصری اکبری ویلی او هدایت نه وا کافیه ویلی او هغه ولای او فنی مولا دی فنی سره کافیه ویلی او ویل شپړ زره ویلی دا اوس ولای دا وی فنی مولا دی پکې راځلګي ډنګو تا کې بیا دې ستنی خبره خو دې به ته قران نوای دې به زمړه ته څه مولا خو نه یو ويقول الذين كفروا لست مرسلا وای کافران می دلګل شوه قل کفا بالله شهیدا بیني وبینکم وای کافی دی الله گوا په میان زما او میان تاسو کې ومن عنده علم الكتاب او هغه څوک چې هغه سره د علم د کتاب مراد جبريل امين یا مراد د قران والا ومن عنده علم الكتاب او هغه څوک چې هغه سره علم د کتاب صورت کې ادله ذکر کول په ترتیب زمګه کې جدا جدا وندونه پیدا کړی انګور تا وګرا سور خپل بډې آی کې د الله خواږي وبا چوری کجوري تا وګرا سور پستا بډا سړې هم کړې شي دا لچا پیدا کړی دا تاسو څه فصلونه لچا پیدا کړی نو خالق لكل شيء هو الله دویم کې سما دلې ذکر کړل سلورم قسم دی الله متصرف ارز کې الله پینځم قسم ويصبح الرعد بحمده ټول الله د دې محتاج نو مسلې په تفریق را له دا وتراق خاص دی الله لا بل رشتیا نو دې ګرا مدد او بیا مثال پیش کو چې بغیر د الله نه بل څوک را مدد کوي دا سیلا کده وو په غاړه لاس او لاس یې ګد کړی و او بورا شي و او بورا شي و ما هو ببالغه ندی دا او بر سلوږي خلې دتا و ما دعاء الکافرین الا فی ظلال ندا چغه د کافرانو مگر گمراه کی او بیا مثال د مسالې ذکر کو نو بیا د الله ذکر کول چې هر کله ابا من یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن و آما ونو هغه روغ او غړوند اموای دا مشرک دواړه برابر دي نه چر برابر کې دي نشي دواړه ندي برابر او بیا د الله چې وایو سبور ولله یسجدو الله د تابعدار دي کبر دي کښکاتا سوري ستار دي او تابعدار دي د الله نو مسله په تفریق لا قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الیه ادو و الیه مآب دی الله ترا غوړ مخلوقات